کجرتا مجلس د تلاوت جوړ شي نن په فلانه قاری صاحب راشي او تلاوت به وکي هغه حروف نه ټیک کوي هغه صرف د خو غواز پسې ان خطه تلاوتونه او د قاریانو اوازونه او دا څه بل خبره نه خو غواز حروف دی غلط یا ټیک کاوه مرتبه او پیژنه څه خلک برستو راشي به د قران کریم داسې تلاوت کوي لکه غانو بجانو والا چې څنګه غانا وای ګوره کله چې هغه غانا وای د الفاظ خیال نه ساتي اغوی به صرف اواز خسته کوي بے ځای پکې وګت شي بے ځای ودرېږي خبره پوره نه ودرېږي بعض خلکو دا حدیث راواغستو به چې قاری تلاوت کوي کنه وي ترجیع نه من راغلی دا حدیث کې راځي د الله پیغمبر سوره فتح الاستوا او پاغي کې ترجیع کړي وا هغه حدیث سره وسکه په الجامع لاحکام القرآن کې امام قرطبي ذکر کړي امام قرطبي وایي ترجیح څه ته وایي هغه ځکه د حمزه او کته حمزه نشته اے لکه توسه الحمدلله رب العالمین نون کې د حمزه وې استاخر کې دارنګ مد نشته او مد دیو کو لکه توسه الحمد لله مد نشته مد دی وکړو یو الف نه چې کوم ده ترجیح اصل کې را واپس والی ته وایي د یو الف نه د سو الف جوړ کړ اوس وی بسم الله الرحمن اوس دومره مت کم ځای نو ترجیح دی یو الف بسم الله کې نو دوه شو نو درې شو را واپس شو دا الفونه ترجیح دی وکړ یو واو نه دي سو واو نه جوړ کړ یو را نه سو راګانه دا ممنوع دي شپغم دا هغه ډله ده چې احکام د تجوید پیژني چې غنه دي ته وای اخفاء دي ته وای اظهار دي ته وای قلقله دي ته وای خو چې کله وای به ویل نشي صرف لکه توتیز د کړي که قران شروع کړو د کتاب وال لیکلي وای ظننت ان روحه ستخرج چې قران وای ته به وای چې بس روح تیوزي دومره قران ویل په ګران دی او مشکل دی تنفر عنها الطباع داسې تلاوت دی کو چې صحیح طبیعت والا غړې ته تختی چې دا څه وای دی لکه بعض غړې تلاوت کوي نور پورې قان دي هله کوئی داسې شي دي دا خندا سبب هم دغه دی چې تلاوت په داسې طریقو کو چې طبیعت یې ناخلی بل القراءة امام جزري وي بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة تلاوت خواناک نرم طریقې سره په خایسته انداز سره دی ته قران کریم وای چې د عربو د فصاحت نه ونځي دا څه باندې کې لکه ګور اوس قران کریم تاسو ته مراتب رس تراشي یو تلاوت د په حدر زر زر تلاوت کول ورته حدر وای الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دي توي حدر اوس که په دې حدر کې د تیزی وکا نو بیا به تاسو جوړ شي تراویح نو هم پکې نشته او بل تلاوت دغه ته ویل کیږي ترتیل دا علامه امام حمزه صاحب ذکر کړي دویمه صدای عالم دی او په قراء عشرو کې قاری دی وای اما علمت ان ما كان فوق الجعوده فهو قطط اذا وخت چې لګ لګ تاوي کنه مزه کوي خو چې ډیر تاو شو کنه نو یا قطط شي ویښته ډیر تاو شول نو مرض شو نو داسې قرات ته انتهایی تکلف ته پکې کو نو فلیسا بقراءته دا وی قرات نه د دې وجنه عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجويد دا قصیده دا د علامه سخاوي سره علامه سخاوي سره په خپل قصیده کې د شپږمې ډلې والا ته بیان کړي یا د مد نه پس د حمزه کې تشدید پیدا کو لکه والسما دې کنه ته والسما حمزه د مشدده کا یا حرف د داسې طریقې سره ادا کو ته کس شي ته ک نشه نشه کې نشي دوايي دی شولې لکه ته اوس بعضی قاریان ځان نشه کې کنه وما ډاله داغه خلک دي چې قران په تجوید سره لوسته خو کله چې چاته سبق خي یا امامتی کوي نو احکام د تجوید پری دي لکه استاد تجوید کړه د طالب له سبق خي هټول غلط خي خود تجوید کړه خپې پويګا نه خي ملا دې ما ته که چېرته صحیح قرآن به مسکې وي وای دا خلک دي چې څو وخت پس به د دینه دا تجوید هیر شي او څو وخت پس به نه تجوید نه به قاعده ځکه چې یو سړی روزانه قرآن ورته ته تجوید یاد د خوې نه نو د جبه مشق ختم شو نو تجوید بم ختم شي اورځ د دې وجه نه د الله پیغمبر حدیث د امام بخاری او مسلم ذکر کړی د ابن عمر رضی الله عنه په حواله سره و انما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الابل المعلقه د قران خیال چې نه ساتي ته غلطي وام ما سره ټیم نشته چې تراویح کې صحیح وام ټیم را سره نشته دوریان را سره ډیر دي طالبان ډیر دي غلط ورلخه سم خول سره ټیم نشته خپل بم در نه ير شي و مې ډلې کرانه شي دي کې اکثر خلک راغلي ها نه خی چاته صحیح سبق به قاری لوري 15 لسان لکینولي خو پويږي په تجوید باندې اپ موس کې چوغوري په تراویح کې خود تکړه کاری به خو غلط وای د دیو جن قران درته الله دومره لوی نعمت درکو چې صحیح وایا اے تاسو حدیث اوریدل صاحب د قران ته ویل کیږي اقرا ورتل کما كنت ترتل فی الدنيا د قاری لپاره به دومره مرتبه سمره چې د قران آیاتونه دي او ورته به ویل کیږي دا سیلول لکه قران به په دنیا کې لوستو په ترتیل سره ا ترتیل څه ته وای تجوید الحروف ومعرفه الوقوف حدیث کې څه دی اقرا ورتل کما كنت ترتل في الدنيا دا سه ترتیل سره وای چې د دنیا کې چې تا کم ترتیل سره لسته په تراویح کې په ترتیل سره لسته دلته تور ډېرې موږ سره نږدې دلته یو سوجو ماتونه دی هلته مقابله د دوه درو جمعاتونو یو مولا وای زب زر تراوی کوم بل وای زب کوم چې کسان ډیر شي نو یغه یو پکې یو ورځ 15 منټه لیټ شو نو بل ورځ 15 منټه زرو کې یا کسب له دا مې لا غزړ 15 منټه راو ګرځول لکه چې لکه راز نو پری دي په وخت چې تراوی کوي نو چرته شل منټه کې وکړو بل ورځ 10 منټه کې کوي وې تلک به تلک دا هغه مقابله کې شو قران خو مونږ ټول وایو کنه دا عقیده بساتای حدیث د امام احمد حدیث ذکر کړي د فضاله ابن عبید رضی الله عنه دا حدیث خو اورای وی دا الله پیغمبر فرمایلی الله عز وجل اشد اذنا اي استماعا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب يا من صاحب القينة إلى قينته الله د قاری قران ته ډېر غوږ کیدی د هغه صاحب او د هغه سړی نه چې هغه خپل وینځي غانې بجانې ته غوږ نیولې ته چې قران وستا قران ته الله دومره غوږ نیولې چې سړی به د خپل وینځي غانې تم دومره غوږونه نیسی او ته بیا وې په کومه طریقه دا څه مکوي اوس الحمدلله دا دوره تفسیر تیر شو بعد دیونو کې دوره تفسیر یو قاری کینولې هلته خو وخت کمی قاری لوي ته تلاوت کوه هغه 15 منټو کې پاره وای سم تیز تیز لګیای کم شریعت ته مکلف کړي چې ته بلا پاره په دې ځای کې ختمه مو وایه قاری دی ډوی نه بس ته معناو که خلکو ته تفسیر بیان که اکثر زمونږه په مساجدو کې داسي خیر د تاسو وګورئ چې کوم درسونو کې تلاوت کیږي ته دا غ تلاوت انداز وګوره زما چې سورې خیال له قران سره فقط چې ته معنا کې ادا قاری چې وای دا بل څه دي کته دام قران دی نو دا دم سم ویل شي کنه ازوام کې سره قران او اډونه وای نو ګناهګار به پینشي او کوي وي نو ګناهګار به شي پنه نو ویل بهتر دي کویل چې یو قاری مثلا تا کینول ته له لس منټه دي درته هغه قاری پاګه کې متبري چې هغه زر زر قران وای مونږ الله دې رست به ذکر کو چې قران رو رو ویل بهتر دي که زر زر نو د دې خبرو لحاظ ساتل ډېر لازمي یو شی په مونږ نه مقرر ده نه چې په ګناه کې راولو اتمه ډله دا هغه خلک دي چې قران لوسته دي په تجوید او ورسره د تجوید سندم شته خو چې بیا دې تم قران واوریدنو غلطي وای دا ولي بعضی قاریان وای کنه مونږه سو کوئی مونږه د مدینه نه فارغ یو سو کوئی مونږه د مکی نه فارغ یو سو کوئی مونږ د جامعۃ الازهر نه فارغ یو چې قران ووري غلط ته ولي وجه څه ده د دې سو وجه کې دی شي یا دا ده چې په تعلیم کې د دنه څه نقصان راغلی یا په شیخ کې نقصان یا په طالب کې نقصان یا استاد کې نقصان یا طالب کې نقصان په استاد کې نقصان دا ده استاد په خپل قران سم وای خو بل ته غلطي نشي راځته بس باز داسي باز استاد چې قران ته وره کنه نو ته کوس قران نازلېږي خو چې بل ولا تیرې بد دغه وګ نیول تش اړو چاله دا وای نه چې دا غلط وای بس صرف د یو غلطي لکې رانیولې ده چې مدرا شي داسې کېدلې خبر هم نه کوي دا په مسجد نبوي کې بعضي زموږ استادان بالکل به غلطي نه استا او چې غنه راشي شد راشي خبر هم نه کوي نو داسې د استاد غلطي شو ده د دې وجنه وای طالب چې کله استاد سره قران وای ختم کی د ته نه دی پکا چې ډایرک ور سند ورکی بلکې یو بل استاد ته دی ورګی چې د دنه بهتري او هغه ته دی وای چې وګوره د قران ماته تیر کو څنګه آیا اجازه ته چې د ته سند ورکم او کنه هغه که پکې غلطیانې راويستې خو بیا مو ورکو کاوي صحیح ده نو بیا څه کې دی شي ته دی ته غلطیانې نه وباسي اته خو په خپل وې چې بس د قران تیر کو ته خو ځان ته سوي علامه وې خدا خو چې کله نور ته مخې ته کینې نو بیا ته ته اندازو لګي وای سوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار اے دا چاته غلطي خول دا ځان ته فن دی په خبره پويږي کنه زمون په مسجد نبوي کې مختلف استادان یو استاد نو غنو بعض استادانو تقریزونه په دې قاعده په اول کې موجود دي خو زمونږه اعتماد په هر استاد نو خاص استادانو چې مونږ باغی له طالبم لګلو نه وي او بعض استادان ختمون والو چې چا به چې زر زر ختم کوم غسر بکې ناستل نو موږ سره چون کې وخت کم موږ هر استاد سره سبق د دی وجه نه چې موږ قرات ختم کو او دا خو مو یقینو چې بس هغه نور استادانو سره مو ویلو حروف مو ای سره ټیک شوی نو دی کتاب والے لیکلی ویل ان ایصال المعلومات الى الاذهان هو فن وحده چاته خبره ذهن ته ورکوزول دا غ په غلطۍ باندې دا غ ازاله کول دا ځان ته فن دی نو کله به سړی سره سم علمي قاری وي مقری وي په پته نه پوهیږي چې طالب نه غلطي وباسي ما سره یو مرګره هغه په واتس اپ باندې خلکو بوله تلاوتونه اورو کله به ځان سره کینولم مدینه کې مسجد نبوي کې وای دا کسانو تلاوتونه سم کړ نو هغه بخپل مورد بیا به تم وره په دوه کس یو روزي نو کله به ما غلطي وکړه کله به هغه وکړه کله به ته یو غلطي ته نه رسې بل به ورته ورسې د استاد غلطي دا شو طالب څه غلطي ده طالب اجازه غسته ده سند یې غسته ده خو غاخونو کې نقصان ده په جبه کې نقصان دی دا الله د طرف نه عیب دی نو حروف باندې نشي ادا کوله سواد او سین کې فرق نشي کوله یا کله کله داسي چې طالب کې ادب نه د بی ادبی د وجه ته الله هغه قدرت پورته کړل چې څه کوي چې د دنا د علم غ نورانیت ختم شوه دی ځکه د استادانو دعا دا یو هم شی دی ښا بعضې طالب داسې چې بس هغه سنه دی واغستو که نه او کاری پوره کو نو بس کم از کم که نوري سم نه کینو استاد له خو دعاګانې کوه ضرر مه رسوه د استاد نه څه مشوره واخله دعاګانې واخله نو مونږ اوس په مدینه کې چې کوم استادان دي که نه په نوم نوم زه د یارې رنګ نه کوم بیا بس کوي نه خبرې لکه تیار ناشتي چې استاد ستانه تنګ ستارنګ وچتای او دعاګانې دا اوس مسامدي او ایسادي د دې سبقونه په نټ شروع دي نو چې دای کلم رنګو کې سبق اوري استاد لا نو زما خامخا ته پوسټ کوي موږ استادانو قدر کړه عزت مو کړه او استادان زمونږ داسې چې مرګري وو مونږ استادانو سره دومره طبیعت به جوړ شو چې مونږ وی چې مرګري شي که سبق زیات ورو چې سوي نه ځکه ته خو چې استاد داسې کړلو بس بیا به چټي دا به نور نه وره نو طالب چې کله ادب او خیال او ساتلو علم به کمی او دومره خولي حروف به ادا کوي له استاد غو دعا ور سره ده کنه یا کله داسې د طالب ځان فارغای استاد سره دی او دی وای نه جی مان باوره او د دې او بده وی راشه موقع دی مونته از مونږه قاریان خدای دې ولا ملمن راوي دې په خوځیدو غاری ته به صحیح شو مال چې کله طالب سبق سری خیر د معلوماتو کې کوم چې دوریان دي چې میلمه راشي بس د طالب چټي طالب هغه وخت په سبق بس سوال نه پیدا کیږي چې طالب دی یا خو د دوه طالبانو مال سبق تیر کړي یا مال خوب راځي نو داسې طالبان هم شته او چت کایلات چې ما په خوب کړي تاسو سبق به کړي دوباره مې ویلي چې بیا به تیرې دوه دوه کم کم طالبان دي اوس بم پکی زما ذهن نقوتی هغه طالب دی هغه بلم رستو ناشته چې زه را ویښ شوی ما ورله ویل چې خو دوه مته لګیا وي دوباره بیا بیا د سره تیرې یا غوده یا مشغول لسکی نور سيزونو کې د دې وجنه امام نووي ذکر کړی داغه کتاب د التبیان فی آداب حملة القرآن التبیان فی آداب حملة القرآن اوی فصل ومما يتأكد الاعتناء به وای دا خبر ځان سره محفوظ او ساته الله يقرأ على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ وملله قران با استاد ته نه تیرې چې کله هغه مشغول دی زړه مشغول دی او ستړی دی واستنفاره طبيعت ټیک نه دی وغمه پریشان دی وفرحه ډېر خوشاله استاد اوس خوشاله دی طالب ولګه ته الوا ملوا پکړې هغه خوشاله له بت لګیا یا الوا خوريو ستا پاو تیر کو چې ډېر انتهایی خوشاله دی بیا به ولنه تیرې او چې ډېر وګړي بیا به نه تیرې غټ 24 غنټې چې استاد وګړي هغه څه شي دی ټول سوچ او فکر دې کې چې خدای به څوک سراړي حتی په ځان غلطۍ څه کوي اپ غونا په اخبار کې مړکیږي د لوګي نو چې وګړي پوېږي چې روټۍ نه دا خوړلې لکه مونږ به ماسپخین روټۍ نه وخوړلې او بعضې طالبان به راپورون ختل دا دی موز به وشو د بوی سبق مې روټۍ مې نه ده خوړلې اوس ته دې وکتل وج... په حالت د لوګه کې تګې دی جوټي وای دا ټول غ ذکر کړي ونعاسه وقلقه او بل هغه شی چې استاد باندې ستاسو تلاوت بوج کیږي بس یا په نه پویګنو دا باندې التبيان في آداب حملة القرآن څلوېښتمه صفحه کې دا ذکر کړی امام نووي او بیا د کتاب والا ذکر کړی وای بعض طالبان مې وکتل چې استاد دو او غیل سو مالک لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون غلطه وي په قران کې د لا تأمننا غونتی کلمه بل نشته چې په دې کې کوم احکامات دي بل داسې لفظ نشته او چې یو قاری په دې کې وده دی او طالب تیر کو دا لفظ بیا راځیم نه او تیرم شو پی نو غلط تی وی سندم در لملاو شو او استاد دو عصبات تعالی سو کو یا به مولا تامننا لو غلط ته چې وام دو منټو خوب د وجه نه څومره نقصان دی کو هغه به سندونه ورکړي خلکو تعالی تمنا به وي ته مو دوي غلطي دی ولنه د سم کړیا به بس چپ ناشتي او یغه قرات پورا کو نو ما طالب ته وي تا ته پته نه و چې دا استاد دی ودره او ستړی دی او دا لفظ بیا راځي نو غلط ته موي اوس به ته څه کوې د دیو جن طالب د پاره پکار دي چې آداب او خیال ساتي او د داسې خلکو نم قران وای چې غي د دې یقین د جماعت غلطي سم ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها مقری د پاره پکار دی او لازم دی چې په دې لسو سيزونو باندې عملو کې معنا څوک چې چاته قران خې لس خبره دی لازم رونی سي یو خبره خدا دا چې لګ دی ور سره فقه مو وای مسکای کنه نو دا نه چې توس مسکه او غلط شي په دې رپوږي چې سجده سوا په واجبې دلته طالب نو بيځای سجده سهوا وکا نو شیخ صاحب ډېر ورټلو ته ګورم د دومره اوچتې درجې طالب یې اوسې د سهوه دې هسې وکړه ها طالب بار راووت وایي که بیا مې یادي که نه وایي که رکات هم رانه پاتې شي بیا به هم سجده سهوه نه کوم ما ویله مې اوس دې مو ویشته رکات چې پاتې شي په سجده سهوه راګرځي بیا خو موږ د سره کېږي نه بس نور نور پکې وضاحت وکړو دوره ډېره ده نو چې قاری تر دې پته نه او تش قران وای ابه موږ کې غلط څه سبکای خصوصا په تراویح کې بیا داسې کیږي نو یو د دې خبرو خیال ساتل بعض قراءات اصول مو پیژنه که یو غلطی کې چې پته درلږي چې فلانی قرات تواوړې ده نو قراءات اصول دي ان شاء الله اراده مو چې کال کې وایو اصول القراءات نحو او صرف هم لګو پیژنې درېمه خبره نحو او صرف دا امام جزري وای کم قاری چې په نحو او په صرف نه پويږي هغه به ډېرو ځایونو کې غلطیانې برازي د دې وجنه ابو الحسن الحصري ذکر کړی وای د د باع دومره د چې لیش دی معنا د چې کومه داوا کوي هغه لغونته ده وای کدی ورته و چې د دې اعراب څه دی نو بس بیا څه شه دی ا پښتو کې غلا کوئی صدم تشی نه بیا څلورمه خبره لغت او تفسیر دې لګو پیژني لغت علم لغت ځان ته علوم دي او تفسیر دې لګو پیژني پنځمه خبره یو داسې کتاب د یاد کی چې باغې کې د د تجوید معلومات راجمع که سبا غلطی کوي چې کتاب لږ څه کوي رجوع کوي د دیو جنا وی ابو بکر ابن مجاهد به فرمایل لا تغتروا بكل مقرئ اذ الناس على طبقات وی په هر قاری دوکه نشي هر سړي ځان له سپیکر مخې له نیولې دوکه پې نشي اذ الناس على طبقات د خلق طبقې دي پونای دي فمنهم من حفظ الايه والايتين والسوره والسورتين بعض غرته سورتونه یاد کړي او نور اډو څه پیژني نه وای فلا توخذ عنه القراءه دنه بغور قران نشي غسته نه به دنه څوک روایت نقل کوي نه به څوک دا وایي چې زما استاد فلانه دی هغه خپل دوه صورت یاد کړی او بل سبق خای چې تا دوه صورت یاد کړی غنور سره بسکه ومنهم من حفظ الروايات ولم يعلم معانيها بعضی وایي تش روایت یاد کړی خو په معنا د قران نه پويږي وای دنه بم قران نشي ویلې اوس خواندو کو چې قاری وای په معنا نه پوي قران به نه وي نو لازمی دا معنا کنه د لازمی لانجه ټول دینه جوړه د قاری وای نه منم بل څه نه مولا منم نه کتابونه منم او مولی صاحب چې ز قاری نه منم څومره علما چې مخکې تیر شوی قاریان هم په دې معنی چې قران به صحیح وي وای دنه بم نشي ویل کې دي شي غلطي وکي معنا بدل شي او بعض د دین هغه څوک دي چې عربیت پیژني خو په عربی پويږي نه وا سر په ویلي عربیت کې خبرم کولې شي خوش مشایخ سره نکینی د دې فن د علماو سره نه کینی دنه بم قران نشي ویلې اکثر تاسو ګورئ عربي خو ډیره لري خبره ده عوام 500 ماشومان له سبقونه خي ځکه کله کله به د عربیت کې او خبره خایسته طریقې سره کوي یا به قران کې ناروای نو بیا بم دې سکه بیا بم دنه نشي ویل قرات قرات خو سنت متبعه ده کنه عربی کې به یو شی جایزي او پس کې بنا روای پر روایت کې بنا روای قد افلح المؤمنون تاسو د نقل حرکت قاعده وای صرفو کې جوازي قاعده ده ستا پر روایت کې ممنوع ده تنه شویل چې قد افلح المؤمنون او بعض د دین هغه څوک دي چې تلاوتم پیجنې من فهم التلاوت او علم الروايه پر روایتم پويږي او په نحو او په لغتم پويږي نو دنه د قران ولسته شي ټول علوم دی خیر د نه زده کوي علوم ډیر څه دي او به څوک دا نه وایي چې دا ټول علوم خو عالم د پاره دي تاویل چې دي نحو او صرف او عربیت زده کوي د فقه مختصر مختصر القدوري وایا امام ابن الجزري وای ويوخذ عنه ويقصد د دنه به قران اغستې شي او د به قسکول شي دنه قران وایي شپږمه خبره ولا بد للمقرئ من التنبيه بحال الرجال والاسانيد کم قاری چې چاته سبق کوي لکه د سندونو لم متوجي کیږي چرته په سندونو کې غلطي واقع نشي غلط استاد پکې را نشي زیات ایا پکې کمی و نشي ورنه سند بلغ وشي بل دا د کم قاری چې یا با څه شی به عاقل به مسلمان به مکلف به فقه به امن والا به معنا دا دا خلک به امانتدار غني قران به په خپل صحیح وي د هر قسمه فسق نه به پاک وي ځکه د قران علم څه شی دی یو معمولی غونته اداره کې چې ته داخله کې څومره شرایط دي او قران چې کوم دی هر سړي ځان نه 1500 راتاو کړي عوام پاتې داسې عوام دي ته ومي سړی و قران به خول جمعه کې په سونو ماشومان ماشوم به اوچت کو مخې لوري او تخته پر تو غیره به روي شو او سبق به څنګه خولو کونټیلا مو کینچیلا کونټي او کینچیلا باندې ماشوم روجت کوزمه کړي زه در لوام چې کونټیلا هم دی او ته چې کینچیلا هم دی شرایط ابن الجزري ذکر کړی او دا شرایط په خلکو ناشنا ځکه لګي چې زمونږ په ملک کې خیر خیریت ته هر سړی څه کوي هر سړی قران کوي بس خو چې لغون ته خو دې خو شي جمعات لوردن نشي 1500 ماشومان تر راتاوي ا د ټول قران چې کوم دی غلط وي وجه دغه اتمه خبره قاری ته پکار دی چې خایسته اخلاقی وي د دنیا باره کې زاهد وي حریص نه ته بس 24 ګټه طالب جیب لګوري چې زبر راکای دعا آیات نه ویلي او غره وای سراکا سخای پکې صبري پکې اخلاقی پکې طالب ته تندې هر ټیم غوسه نه طالب ته تواضع او عاجزی وي پکې ریا حسد غیبت د بل د سپکاوي د دینه بزان ساتي وي وقل من يسلم منه علامه جزوی ډیر کم ته بچتی چې او داسې قاری دی چې پاغه کې دی دغه صفاتونه نه نه هم چاته سبق خینو دا به وسیله د دنیا نه ګرځي چې اول مقصد غرض اصلي دا دی چې را دې دې کې می دا درس زکه شروع کو چې لګي پیسې جمع کوم الله به در تراولي دنیا هر چاته الله ورکه ریاست او جاه او مرتبه دای مقصد نه دین د ځانو ساتي یو قاری چې چرته سبق خای کنه نو بل قاری پسې بلګیا شي هغه نه پوهیږي هغه یاد هغه ټول قران غلط وي هغه الفاظ ټیک نه هغه حقیقت کې غلط نو خلکو ته څوکا وایا اکنه حسی هغه خطقره کاری دی او د قران سنت خدمت کوي او هغه پسې لګیای دا سرګن دلیل د خبره دی چې نیت کې د څه شی دی فساد راغلی دی بل څه مقصد دی دی د بل سپکاوی مکوه بس ته د قران کریم تعلیم او تعلم کې بس دې کې لګیا دا لس خبر دی امام ابن الجزري وی یلزم المقرئ ان يتادب بها مقرئ چاته وی چې چا باندې قران لوستې شي قاری لستون کی ته وی مقرئ چې بل پیلولي چې څوک در باندې قران لولي د دې لسو خبرو خیال وساته نه هم اډاله داغه خلک د چې قران کریم لولي خو بغیر د احکاماتو د تجوید نه تکبر کوي چې تجوید پکې لا چاره وسته زبر د قاری مخې ته اوس کینم او دا اکثر هغه خلک وي چې لغون ته علم ورته ملاوي شي علماي معنی چې تجوید شته خو تکبر د پکې کینی نه نو آیا دې ګناهګار دی کنه ابن الجزري ذکر کړی وای فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح د چا چې قدرت شته چې قران ټیک کی العربي الفصيح وعدل الى اللفظ الفاسد العجمي خی قدرت شته چې حروف سم کې خو بیا هم په عجمي جبه کې قران وای استغناء بنفسه ځانو چت غني مستغني غني واستبدادا برأيه خپل رائے بس ورته غوړه ښکاری واستكبارا عن الرجوع الى عالم تکبر کې دي چې واپس شي او عالم ته او يوقفه على صحيح لفظه دې خبردار کې چې صحیح لفظ بسنګ وي وای فانه مقصر بلا شك واثم بلا ريب دا سړی حکم کوتاهی کوونکې ده خو ګناهګار ده وغاش بلا مریا قران لولي بغیر د احکاماتو د تجوید نه او ډېر غلطیانې کوي او تجوید نه مني د مکه خلکو خو بیا منلو د اډو منی نه تجوید او بعضی فتوی ورکي چې تجوید پکې چاره وسته او دا ابن الجزري پکې څوک چې دی وای من لم يجود القرآن آثمو وی لا شک ان هذا من الواقع الالم الذي وی په دې کې ډو شک نشته چې دا یو لوی دردمنه قصه ده چې په خلکو کې راغلي چې نه مني اړو تجوید مني نه مسله د تجوید او چا پکې اختلاف نشته چې ګني تجوید د لازم نه هیڅ چا د دین انکار نه کړ دا الله نه سوال کو چې مونږ په هغه ډله کې وګرځي چې قران صحیح وای دا تجوید د ټولو احوالو خیال ساتي دا د تجوید د تعریف مونږ کړو چې تجوید څه ته ویل کېږي نو لس ډلې دی بیا د هغې په ویلو کې بیا ګوره مراتب القراءه د قراءت د پاره خپل مرتبه دي چې تلاوت کې لکه ما وختي غي ته اشاره وکا بعضی کتابونو ذکر کړي اکثر کتابونو تجوید دا ذکر کړي ترتیل او تدویر او حدر چا پکې تحقیق هم ذکر کړي اول ترتیل څه ته وایي قران کریم په ترتیل سره لوستل ترتیل څه ته وایي دا مصدر د در تلنا په معنا د ترتیب او د تحسین او د تجوید سره عبد الدائم الازهری صاحب ذکر کړي په اطرازات المعلمه کې چې دا د جزري شرح ده وای مراد د ترتیل نه څه شی ده اتعدتو آرام آرام سره قران ویل اطمینان سره علی رضی الله عنه د ترتیل څخه تعریف کړي هو تجوید الحروف ومعرفه الوقوف ترتیل دی ته وای چې صحیح طریقې سره حروف ادا کې وقفونه پیژنې بل لفظ استعمالي کې د ترتیل سره تحقیق تحقیق په لغت کې ویل کېږي التدقیق والتأکد د یو سینه ځان خو مدوګدول وتحقيق الهمز همزه کې تحقيق کول تحقيق په همزه کې څه ته وي دا به تاسو تراشي واتمام الحركه حرکت پورا دا کول غنی پورا ادا کول وګ د عبارت د داوه خوس فرق په من د تحقیق او د اې دا خو موږ په جندل چې تحقیق او ترتیل دي ته ویل کیږي چې پارام آرام لستل دا خلاصه شو فرق څه شو په من د تحقیق او د ترتیل کې موږ ورله مشق وایو دا پلانې غاری مشق دی هغه ترتیل له ها بعض علما وای دا تحقیق چې کوم ده دا یو نوع عدد ترتیل سوچ کوي په آیاتونو کې او بل د استنباط د پاره د ترتیب تدبر تفکر استنباط او تحقیق وېدا لرياضه الالسن ان غنا عليه ابراهيم كان أم او هغه غرض اصلي د تلاوت دی بیا وای او دا تجوید چې دی لاقامه سوره القراءه د پاره د دې چې سوره د قران کریم ته صحیح ادا کړي و سوره صاد سره یادوم سین سره نه والتحقيق للاجاده والاتقان ولریاضت الالسن او تحقیق دې د پاره دی چې خپل ادا کې د جبه مشق پکې وکي بیا ګوره په دې قاریانو کې دې خبره تلک سوچو کوي دا تر قران رورو ترتیل سره ویل دا په دې قاریانو کې د ورش رحمه الله مذهب دی او زمونږ د قاری عاصم صاحب مذهب دی زمونږ روایت د چا ده د حفص دا به تاسو ته مونږ ان شاء الله موقع جوړه چې د ټول قاریانو ذکر به وکړو روایت مو د حفص ده او قراءت مو د عاصم ده د عاصم صاحب قرات مونږ ته څنګه را رسیدلې وی خو یې کنه په ترتیل سره عاصم صاحب استادانو باندې په ترتیل لوسته مونږ ته چې را رسیدلې په ترتیل او مونږ څنګه وایو نو د خپل قرات خو خیال ساته کنه تا قاری چې و چې ته د چانه نقل کې چې عاصم صاحب دی نو هغه په ترتیل سره لوسته حمزه صاحب ورش عاصم حمزه دای به ترتیل سره لوستو طالبانو ته به مې کچا به حضر سره ولستون به سند ورکولو خو مذهب د سو د ترتیلو او حدر دا مذهب د ابن کثیر ابو عمر او قالون دی دا د قاریانو نمونه دي ابن کثیر ابو عمر او قالون او تدویر دا مذهب د ابن عامر او د امام کسائی دا خبره الطرازات المعلمه هغه کې ذکر کړي او بیا ماغه د داسې طریقې سره وخت جوړ شي چې هغه بدګنل شي دیو جن امام ابن الجزري څه وایي مکملا من غیر ما تکلف مکملا من غیر ما تکلف باللطف في النطق بلا تعسف تجوید دی ته وایي چې په نرمۍ سره ادا کړي نو تاسو تحقیق او ترتیل پیژندو او دویم ورپسې د حدر والتسكين والاختلاس والبدل والادغام الكبير او بیا په اخر کې ذکر کړی مع ايثار الوصل واقامه الاعراب ومراعاه تقويم اللفظ وتمكن الحروف ايه حدر بداسي نيچ حروف اخرى حدر بغي خو ټول تا حدرم تجوید دی دې کې بدن د ټولو قواعد او خیال ساتي نو دا خبره یاد او ساتي په حدر کې چې مراعات او تقویم اللفظ به پکې لفظ به پورا ادا کې دریم د تدویر اے ترتیل رورو تلاوت توي او حدر زرزر تلاوت توي او منس کې چې کومه مرتبه د هغه ته تدویر وای بیا زه مثال پیش کوم تدویر په لغت کې ویل کیږي جعل الشيء على شكل دائره یو شی د دایری په شکل وګرځي دته تدویر وای او اصطلاح کې تدویر څه ته وای هو التوسط بين التحقيق والحذر دا درمیانی حالت ده اے تجوید چې کم ده ترتیل تم وای تجوید تدویر تم وای او تجوید حدر تم وای نه دا بنی چې حدر کې تجوید نشته د ترتیل مثال څنګه ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هغه درې مذهب دا ذکر کړي وي دواړه برابر دي که زر زر وي او کرور وي خو مشهور پکې دوه مذاهب دي یو مذهب د ابن مسعود رضی الله عنه او د ابن عباس رضی الله عنه او د جمهور دی جمهور په ضمه د جیم سره وایي ها جمهور جمهور بنو وایي چې ترتیل پکې افضل دی صاحب ځل ترتیل او دویم مذهب د امام شافعی رحم الله د مرګرو دی ای وای حدر افضل دی دی کتاب پوره تفصیل ذکر کړي ایسر البیان دا کتاب دی ایسر البیان فی تجوید القرآن د د 58 صفحې نه پوره تفصیل د خبره ذکر کړه لیکن امام قسطلانی رحمه الله په الله آل السنیه کې ذکر کړی دا د جزري شرح ده دلته موجوده ده ما سره الله آل السنیه شرح مقدمه الجزريه ځکه مقصود د قران نه څه د قران څه د پاره راغله ليدبروا آیاته چې خلک د دې په آیاتونو کې سوچو کې اے خلک چې په قاریانو رد کوي دا آیت پیش کوي ليدبروا وای کتاب دې د پاره راغله چې تدبر کې وای دای په کې چې کوم دې څه کوي مدونه راکاږي تدبر بغیر د تصحیح د الفاظو نه کیږي چې زه تعالی اوس د اردو یو جمله وا او د قاف په ځای می جیم وي او د جیم په ځای می خاو وي نو تعالی وا اوس پکې سوچونه کاوه ته به پکې سوره استنباط وکړي خو خبر چې سبته جوړه تدبر خو ال کیږي چې څوک خو یو کنه ګوره طالب له چې کله پرچو ملاو شي په په په امتحان کې نو طالب پاسي استاد الله سوچت کې وایي چې په دې سوال پوه نه شوم اپ پوی نه ده نو سوچ پکې نشي کوله چې جواب یې څه دی دا خو چې تکه لا پوه شي نو هغې نه پس به بیا ته تدبر او تفکر پکې کې او پوهېدل څه شی دي الفاظ د معانیو دپاره قوالب دي چې څنګه د قالب دغه شان به معنا نو چې اوس معنا څه شی ده معنا صحیح کې او لفظ بدل وي نو اکثر طلبه او تام دا زمونږ څه شی دي دا زمونږ کرامت ته چې لفظ غلط وایو معنا ټیک کوو کرامت ده کنه ده تاسو دی الله عرب له ټول د حج او د عمرو لپاره بوزي زبیا ته غلط لفظ وایا کنه او ته معنا وکا عرب د خندان اجنه دا لا څه شي عام الفاظ پورې بیا خصوصا قران یو بابا بوزله ولاړ یو کس مخکې شو ته پنجابي نو هغه الهاکم التکاثر چې څنګه موضوع شنو هغه عربي ورته وي وي اشمان التکاثر وي تکاثر څه معنا ده بس جګړه جوړه شو اور نه پردم دی نه مال به تکاثر معنا خې اوس کوم له مولا و چې الهاکم التکاثر پتا بدلګي دا لفظ پروا دې نشته په تکاثر کې دې چې ته تفصیل هم ولیکې چې قرطبي پکې دا وایي او روح المانی دا وایي او هغه سین ویلې دی سای نه دی ویلې نو ترتیل بهتر دی ابن مسعود رضی الله عنه به فرمایل الله الی السنیه کې دا قول ذکر کړي لئن اقرا القارعه د دیو جن ابن مسعود رضی الله عنه به فرمایل من اراد علم الاولین والآخرین فلیتدبر القرآن سوک چې د اولین او د آخرین علم اراده لري په قران کې د سوچو کی او سوچ په قران کې لکه چې رور وي چې توس په تراویو کې لګیا دا بس برت خلک څه سوچ به وکړي چې زه سوام الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم تاسو مر سوچ وکړو په دې تیر شو آیاتونو کې اے تخپل پښتو زر زر وایا تاسو مرای نه ولنی سی بیا مال وایا ته چې کله دکاندار لودريږي یا ساخلی یا چا سره د جرګي او تور ته ما تاسو خبر به ما د ضرورت ما شته تاسو سره بس نه تاسو وخت وی نه تړلې کنه الته د تړلو قابل کني اپ قران کې جایز دي ځکه چې د الله کتاب دی مونږ په عربی پوهیږو نه ځکه مونږ نه خاندو دی پوري تا پښتو پوهې ما پښتو زر زر تاسو خاندل کنه اګو زوام الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم یوم نه خاندي باباګان ټول ولاړی ما پسې دا ولي دا د قران کریم سره زموږ دومره تعلق دی دا بدو غنۍ دا تلاوتونه په خلکو د دې رد کوي مولیانو ته غلطیان وخی حسن بصری رحم الله به فرمایل ان من كان قبلكم راوا ان هذا القران رسائل اليهم من ربهم تاسو نه مخکې چې کم خلکو ای دا خبره معلومه کړې و چې دا قران د الله د طرف نه خطونه مونږ ته راغلي فکانو یتدبرونها باللیل د شپې به پکې سوچونه کول وينفذونها في النهار ادرز به داغي احکاماتو تنفیذ کولو جاری کول به ابن عباس رضی الله عنه وی لئن اقرا سوره وارتلها احب الي من ان نقرا القران كله زچ یو صورت په تدبر تر وام د ټول قران د ویلو نه راته څه شه دی بهتر دی نو دیش باری قران دی په منډو منډو وی دا بهترو هکنه چرته د لاندې تراوی کړی او خپ دمه دمه دی وی حدر بهتر دی ځکه الفاظ ډیر شول او ترتیل بهتر دی ځکه معنا واضحه شوه وای دا الله پیغمبر صفت کړو د ابن مسعود رضی الله عنه لکه مخکې در لتیر شول چې سو کوی ز قران داسې ولولم لکه څنګه نازل شي جدا جدا رو رو طریقې سره د ابن مسعود رضی الله عنه ته قران دی ولولي کتاب د ما سره هدایت القاری الى تجوید کلام الباری دا کتاب هدایت القاری الى تجوید کلام الباری دا دویم جلد دی اول جلد هم دلته چرته پروت دی خبره په اول جلد کې ده دا غره پروت دی د ذکر کړي والمراتب الثلاثه في الافضليه على النحو التالي یو سړی ته تدبر او تفکر په حدر کې حاصل شو نو دو فائدې وشو یو الفاظ زر زر وای او بل طرف ته څه شي د سوچ او فکر هم پکې کوي ځکه اصل مقصد د تلاوت څه شي دی تدبر دی نو قادر ته په حدر کې حاصل شوم صحیح ده ابي هزار سنه بهتر دی دا ډېر وګړه قصه ده ابن قیم سے په زاد المعاد کې ذکر کړي چې ترتیل بهتر دی او دوا قوال ذکر کړي او بیا یو مثال ذکر کړي هغه مثال داسې ذکر کړي و یو سړی زر زر تلاوت کوي او بل طرف ته یو سړی رو رو تلاوت کوي د دواړو مثال داسې دی لکه کم چې رورو تلاوت کوي هغه یو قیمتي ملغلره خیرات کا ملغلری سودی یوا خو صدا قیمتي او بل طرف ته یو سړی دی چې هغه شل روپۍ خیرات کوي هغه شل دی ادا یوا ده بهتر دا یوا ده که شل دی ځکه هغه ملغلره ده نو د دې داسې مثال د رو تلاوت اگر چې الفاظ کم دي خو ملغلری دي ملغلری او بل طرف ته الفاظ دي زیات دي خدا غي سره زاد المعاد کې داسې ذکر کړي ابن مجاهد امام مجاهد نو وی تپوسو شو چې یو سړی د سورته بقره آل عمران په یو رکعت کې وي او بل سورته بقره صرف په یو رکعت کې وي کم بهتر ده د دواړو سجدیم یو ځای وي معنا یو ځای ټیټ شول دواړه خو یو دوه صورت او بل یو ورته وی دا چا چې یو صورت ویل صورت بقره دا افضل ده ځکه دا الله پیغمبر فرمایلی وای په هغه سړی په قران نه دی پوه شوی چې درې ورځې نه مخکې هغه سو کو ختم وکړو باقي تاسو د سلفو کوم اقوال چې وایي چې یو یو شپکم ختمونه کړی نو اکثر علما وایي دا هغه سو کراماتو چې هغوی ته الله دومره مختصر وخت کې د دې توفیق ورکړو اوس هم بعضی خلکو ته الله په لږ وخت کې سو کی برکت ورته واچي بل خبره ارکان د قراءت دا نه دا خبره رستو ده خو دلته ځکه ایزا یو سره چې قراءت کوي مونږ ته بسنګ پته لګي چې دا قرات صحیح ده که صحیح نه ده قران لولي نو قرات به له صحیح کیږي چې درې خبرې پکې راجم شي هغه تلاوت ته به مونږ صحیح تلاوت وایو چې درې خبرې پکې یو خبره د عربیت د قواعد سره موافقت خوري اگر که ضعیف وجه ولې نه ده لکه نحوه د پاره کې بعضي اعراب ضعیف اعرابي خو بیا هم سمې ور سره خوري نو بیا به موږ دې تسوایو چې دا صحیح قرات ده لکه قرات د ابن عامر د په سورته انعام کې کچا نور قرات وي نو په دې به پوه شي وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم قرات ابن عامر وكذلك اثر کې زمون قرات څنګه ده وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم او هغه کې دی وکذالک زين لكثير من المشركين قتل اولادهم نو یو وجه ورته جوړیږي په نحوه کې نو خبره صحیح ده نو یو بدای چې د لغت د عربی په وجوه د اعراب کې به ورته یو وجه جوړیږي دویم د رسم عثماني سره به موافقت وي هي رسم عثماني دا په کومه طریقه چې قران لیکل شي دا ځان ته علم دی ان شاء الله زما اراده ده چې پر رجب کې د دې میول سره د دوره وشي رسم د قران کریم لیکل په کومه طریقه دي څنګه به لیکي کم ځای کې الف حذف کیږي کم ځای کې لیکل کیږي ته قران کریم دا طریقه وګورئ تاسو دا د عام لیکلو په شان نه ده او دا سنت متبعه ده دا نه ده چې ته بس بسم الله الرحمن الرحیم لیکم چې څنګه مې ولیکل نه چې قران کې څنګه دی هغه شان به لیکي هغه نه د خلاف کو ګناهګار نو دا تا چې کم قرائت وي آیا هغه لیکلو سره موافق دی که نه هسې نه هلته په لیکلو کې واو نه او تا پکې واو را زیات کو الف نشته او تا پکې زیات کو اگر که احتمالا هم وي خو چې موافق وي لکه اوس ګوره مالک یوم الدین تاسو په قرانونو کې وګورئ الف ورته نشته ظاهرا چې ولوګوري ملک یوم الدین لیکلی الف ورسره نشته اوس دا الف نشته نو ملک یوم الدین تحقیقا دلیل په دې خبره ده چې دې کې قرات د ملک یوم الدین ده او چې مونږ وایو مالک یوم الدین دا تقدیرا څه شي شو دلیل د دې خبرې شو چې دې سره څه نشته چې دې سره الف شته تاسو جنات نور الفاظ دریم دا ده چې سند به متواتر ال الرسول صلی الله علیه وسلم سند هم سم دی اته نه چې په منځ کې د بګیدا څخه سړی راوسته چې هغه تر د قرات نه خبر نه دی امام ابن الجزري په طيبه النشر کې دا درې خبرې ذکر کړي وای فکل ما وافق وجه نحوی درې ارکان درې ارکان دي فكل ما وافق وجه نحوي هر هغه شی چې د نحو سره موافقت لري وكان للرسم احتمالا يحوي د رسم احتمالا لري وصح اسنادا هو القرآن اسناد سيد هم دغه قرآن ده فهذه الثلاثه لغان او کده دین خلاف فکرالو نو ایدا بشازی لو انه فی السبعه اگر کدا په قرات سبعه کې مونږ ورته قرات شاذ وایو تاسو په دې باندې پوه شوي کنه ټیم به ګنټه شوي ها وشو ګنټه کنه سوره ټیم وشو لس منټه پس راځي